وطنیت خو په امریت هم قایم وي که نه لکه اوس عربو کښې څومره ملکونه وو امریت به ورکوي وطنیت بیا ورکې قایم خو اصل کښې وطنیت وطنیت اصل کښې جمهوریت غواړي که نه خو بیا امریت هم بردش کوي خو څه دومره وي چې هغه امریت سیکولر امریت وي ملوکیت هم بردش کوي خو څه ملوکیت سیکولر ملوکیت وي مثلا کم از کم دې حد پورې خو سیکولر وي وطنیت مني د ملل متحده قوانین مني لکه سعودیه والا د عربو نور امیران کوم وو دا یې بردش کړي که نه دیکتاتور ورته ویلی شي، هغه ټول د وطنیت دا شرط دی چې هغه به سیکولر وي. هغه وختي طور باندې برداشت کوي چې یاره وطنیت ته نقصان ونه رسېږي، که خامخا په جمهوریت باندې مصر شي نو جمهوریت به څوک غواړي نه، فی الحال څه دنیوي مفادو سره به ټکراو وي، دې وجې باندې به نه غواړي او نو اصل او وطنیت ته یې بیا نقصان رسېږي، دې وجې نه هغه امریت هم بردشت کوي، ملوکیت هم بردشت کوي، خو څه دومره یي چې هغه سیکولر ملوکیت وي، سیکولر امریت وي او هغه امیران او بچیان کوم دي، هغه عقیدتاً خو جمهوریت مني که نه، خو عملاً ورکې د سیکولرزم او د وطنیت فایده ورکې دلیل کېدای نه وي، یاره دې ځای کې موږ جمهوریت دې وجې نه نه قایم کوو چې مصلحت دی ورکې. ریاست د دولت خو یوه معنا دی، خو حکومت د هغه یوه حصه وي، یوه اداره یې وي اصل کښې، ښه غټه اداره وي، مضبوطه اداره وي، قانون جوړوي، خو حکومت د هغه یوه اداره وي، حکومت په معنی د ریاست د دولت نه دی حقیقت دې وجې نه اکثر مونږ بیانونو کښې دې خبرې نه احتراز کوو چې وایو چې مرتد حکومت یا کافر حکومت، مونږ وایو چې کافر دولت، کافر ریاست. تک خبرې کوو که ریاست نه ځکه یو تاسې نه چې څوک وي د مثلا خالد د نواز شریف کوم حکومت دی او د هغه پارټي دی مسلم لیګ نون بس اندی تر دوی کافر و مرتد یی نه موږ مکمل ریاست ته د هغه چې څوره ادارې دي یوه اداره ورکې دغه حکومت دی هغو ټولو ادارو ته موږ کافر یو دې وضاحت لپاره دا موږ د ریاست او د دولت نوم یې اخلو نو دا د حکومت کله کله که د حکومت جمهوریتي جمهوریت دموکراسي دموکراسي معنا دی د عوامو حکومت عوامو څه حکومت یعنې د انسانانو حکومت دا خبره به وروسته ګورو چې انسانان نه د دوی کوم انسانان مراد دي خو البته بنیادي خبره دا چې د انسانانو حکومت د انسانانو په ذریعې په انسانانو باندې د عوامو حکومت په د عوامو په ذریعې په عوامو باندې دوی دا د جمهوریت او د دموکراسي والا تعریف دی دې کښې اصل کښې د سیکولر مذهب یوه بنیادي عقیده ده چې هغه خامخا تاسو ذهن کښې وساتو تردید دپاره دا خبره کله کله یوه خبره داسې سړي ته وړه غوندې ورته ولیدی شي ښه مثال په طور د سیکولر خلک چې کوم یې که نه یاره د عوامو په مرضي حکومت وي یا پلانی کار به د عوامو په مرضي وي او کله کله داسې چې زه غلام خو نه یم ازاد یم که نه دا خبره موږ ته ولې سپکه لیدی شي یو سیکولر سړی دغه الفاظ زموږ په مخکې استعمال کړي، موږ کښې خاص غیرت نه رسي، جذبه کښې نه رسي، دا سړی موږ ته د اسلام خلاف نه شي ليدلی، ځکه څه الفاظ مغه استعمالوي خو مانا یې ورنه بله اخلي، مثلا یو سیکولر سړی کله وایي چې زه ازاد یم، دې مانا دا ده زه الله او د الله دین نه ازاد یم، نو د دې نه غټ کفر بل نشته ښه دنیا کښې، بس په همدې ته چاړه ورباندې مارمېږ باندې تېره کړې، بس بله سزا د دوی دی نه. آريو حاکميت نه څنګه چې حاکميت خو انسان ته حاصل دی او انسان ته چې کوم د الله شريعت کې حاکميت خپلو حدودو کې حاصل دی هغه حاکميت حق نه موږ خلقو همغه مفهوم اخلي که نه او الفاظو نه دوی عوامو ته انسانانو ته هغه حاکميت ورکړی وی چې د هغه حق خالص ربالعالمين ته حاصل دی دې وجې باندې موږ باندې نو دی قصداً داسې الفاظ ورته اختیار کړي دي، ښه! بس خپل قوانینو ته یې د اسلامي الفاظ استعمال کړي دي، یا اسلامي الفاظ یا داسې الفاظ چې هغه فطري طور باندې د خلکو ورسره محبت و، مثلاً وطن، وطن سره هر چا فطري محبت شته که نه؟ قوم سره فطري محبت شته که نه؟ صحیح ده، جماعت سره، جماعت اصل کې اسلام کې خالص په دوو معناوو دی، یو په دې معنی دی چې پارلمان د دموکراتیکو نظامونو هغه شومه پدیده ده چي په اسلامي شریعت کي هیڅ اساس او بنسټ نه شته. پارلمان هغه کفري مرکز ده چي د الهي قوانینو پر ځای په کي د انسان په لاس وضعي قوانین جوړیږي. پارلمان هغه سالون دی چي له دریځه یې اسلامي امت د ژبي، قوم، سمت، نژاد او نورو تعصبونو په لور بې لاري کوي. پارلمان هغه باغ وحش دی چې څېروونکي درندګان په کې د کمزورو د وینو څښلو او څېرلو لپاره شپه او ورځ خپلې ډاروونکې دارې په ضربي سوان تېرې کوي پارلمان هغه دانس کلب دی چې تل په کې ښځینه او نارینه و برګ اتڼ جوړ کړی وي د بوتلونو او سنډلو په ورولو یو بل سره اوږې جنګوي او د خپلې حیا او ناموس جنازې وباسي او بالاخره پارلمان هغه غوجل ده چې د پردیو کفري او طاغوتي هېوادونو ځناور جاسوسان په کې په یوه خور د کنجاړي په خوراک ای اسلامي امته راځئ نور راویښ شئ دا د شرق او غرب له لوري د وضع شوو وضعي نظامونو د تقوی او دوام څخه ځان وژغورئ او د ټاکنو په دغه خندوونکو ډرامو د امریکا او نورو کفري هېوادونو اهداف مه پالئ دا هغه سپېڅلې جګړه ده چې کلونه وړاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې قبیلې قریشو او خوا و شا یهودو سره پیل کړې وه دغه د حق او باطل مبارزه د بدره پیل او د احزاب خیبر او تبوک تر خونړیو ډګرونو را ورسېده ډېرې هغې او بتپالې ککرۍ تر خاورو لاندې کړې همدا جګړه پر مخ لاړه او له هغه وروسته یې د روم فارس اندلس او چین دروازې ور وټکولې جهاد څه ته وایي؟ د جهاد اهداف، ارکان او احکام کوم دي؟ جهاد کومې پایلې او ثمرې لري؟ دا او دې ته ورته نور ډېر موضوعات په دې سلسله واره لړۍ کې د هرې چهارشنبې ماښام له خلافت غږ څخه جهاد پوهنه محترم ورونو مخکې د جهاد حکم بیان شو چې جهاد په ځینې اوقاتو کې فرض کفایي وي او کله فرض عین کېږي او په دې زمانه کې موږ د دې خبرې بیان وکړو چې جهاد فرض عین دی ځکه چې هغه ټول صورتونه واقع شوي دي په کومو کې چې جهاد فرض عین ګرځي اوس ځینې داسې خلک شته دی چې هغې په دې حالاتو کې چې جهاد په ټوله نړۍ کې په ټولو مسلمانانو باندې فرض عین ګرځېدلی دی د جهاد نه ناست دي او جهاد ته نه پورته کېږي په یوه بانه او بله باندې ځان مصروف کړی دی او خصوصا د علماو دپاره دا کېناستل دومره غټ نقصان لري چې یوازې دا نه چې دوی پې ګنهګار پاتې کېږي بلکې د دی په کېناستو باندې د امت عام مسلمانان د جهاد نه کیني او د جهاد نه سستېږي او د هغې په نومونو باندې استدلال کوي او عوام خو د ځان لپاره دلیل نه وایي نه د ځان لپاره بانه لټولی شي بلکې همدغه علما کرام او مشایخ دي چې هغوی د خپل ځان لپاره یو دلیل او بل دلیل یوه بانه او بله بانه وایي او د الله رب العالمین په لاره کې د جهاد نه ناست دي نو د دې د وضاحت لپاره چې د دی دا کار جایز دی که ناروا او که دوی جهاد ته پورته نه شي او د مسلمانانو جماعت سره یو ځای نه شي دی به ګنهګاري که نه نو د دې وضاحت دپاره د جهاد د شرطونو بیانول ضروري دي ځکه چې کله په یو چا کښې شرطونه د یو عبادت موجود شي او بیا د شرطونو د وجود نه وروسته هغه عبادت پرېږدي او نیې کوي نو دغه تاریک د دغه عبادت او پرېښودونکی د دغه عبادت بیا ګنهګار حسابېږي نو شریعت چې کوم شرطونه د جهاد دپاره ټاکلي دي د هغې د بیان نه وروسته په خپله حکم معلومېږي چې یو څوک په هغه حالت کې چې جهاد فرض عین وي او دا جهاد ته نه پاتېږي دا به ګنهګار وي که نه څه حکم یې دی نو شریعت د جهاد دپاره شپږ شرطونه ټاکلي دي اولنی شرط اسلام دی یعنې دا حکم کافر ته نه دی متوجه ده د جهاد د کولو مسلمان ته دا حکم متوجه دی لکه کوم آیات چې مونږ ولوسته په دې کښې خطاب بالایمان په دې باندې دلیل دی چې دا حکم کافرو ته نه دی متوجه بلکې مؤمنانو ته متوجه دی او وروسته بیا الله رب العالمین د آیات په ارشاداتو کې د جهاد نه ایمان مخکې کړی دی نو ایمان په درجه د شرط کې شو دپاره د جهاد الله سبحانه وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم ایا تاسې ته داسې تجارت در ونه ښیم چې تاسې د دردونکي عذاب نه بچ کړي او د هغې نه نجات درکړي دویم دلیل په دې شرط باندې د برا بن عازب رضی الله عنه حدیث دی چې بخاري شریف کې په دوه زره او اته سوه اتم نمبر باندې دا حدیث ذکر شوی دی وایي نبي صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی او عارض ورو کې د الله رسوله زه جهاد وکړم که اسلام راوړم نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمیل چې اول اسلام راوړه ثم قاتل بیا جنګ کوه نو هغه اسلام قبول که بیا جنګ شروع که نو په دې جنګ کې شهید شو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې عمله قلیلا و اجر کثیرا لږ عمل یې وکړه خو ډېر اجر یې وګاټه نو دا حدیث هم دلیل دی په دې باندې چې اسلام د جهاد لپاره شرط دی کافر ته د جهاد حکم متوجه نه دی او نه د کافر نه لکه څنګه چې نور عبادتونه او اعمال نه قبلېږي دغسې د جهاد هم نه قبلېږي دویم شرط د جهاد لپاره بلوغ دی یعنی ماشوم ته دا حکم نه دی متوجه د جهاد د وجوب او د فرضیت حکم ماشوم ته نه دی متوجه او په دې باندې دلیل د عبدالله بن عمر رضانو حدیث دی چې هغه وایي ما د احد په غذا کې نبی علیه صلات وسلام ته ځان پېښ کړ زه څوارلس کلن وم په هغه وخت کې نو ما ته د جنګ اجازه را نه کړله زما عمر یې د دې قابل ونه ګاڼه چې زه جنګ وکړم او غذا ته لاړ شم درېیم شرط د دې لپاره عقل دی نو د جهاد د فرضیت حکم مجنون او لیوني ته نه دی متوجه په دې باندې دلیل د نبي علیه صلات وسلام دا حدیث دی چې فرمایي د درې کسانو نه قلم پورته شوی دی یعنې مکلف نه دي یو ته اودنه حتی یستیقظ تر دې چې دا رایښ شي دویم د ماشوم نه حتی یحتلم تر دې چې دی ځوانۍ ته ورسېږي او عن المجنون حتی یعقله د لیوني نه هم قلم پورته شوی دی د مکلفیت تر دې پورې چې دی عاقل وګرځي او لیونتوب یې ختم شي څلورم شرط د شروطو د جهاد نه حریت او ازادي ده نو په مملوک غلام باندې جهاد فرض نه دی او نه هغه ته دا حکم متوجه دی د فرضیت د جهاد او په دې باندې دلیل د جابر رضی الله عنه حدیث دی چې په هغې کښې دي چې غلامانو او عابدانو نه به بیعت په اسلام باندې اخیستل کېده په جهاد باندې به نه اخیستل کېده او کوم چې ازاد خلکو نو هغې نه په اسلام او په جهاد دواړو باندې بیعت اخیستل کېده پنځم شرط د جهاد د شرطونو نه ذکورت دی، سړیتوب. نو د جهاد د فرضیت حکم ښځو ته نه دی متوجه، بلکې ښځې د دې نه مستثنا دي او په دې باندې دلیل د عایشې رض حدیث دی چې په هغې کښې دا دي عایشه رض وایي ما د نبي صلی الله علیه وسلم نه د جهاد اجازه غوښتله چې زه به هم جهاد ته لاړه شم د صحابه کرامو د ښځو سره هم جذبه د جهاد وه نو نبی علیه صلات وسلام وایي ما ته وویله چې جهاد کن الحج ستاسې جهاد هغه دا دی چې تاسې حج وکړئ نو جهاد په تاسې باندې فرض نه دی نو د فرضیت د حکم نه زنانه مستثنا دي او شپږم شرط بدني او مالي استطاعت دی چې کله یو سړی په بدن باندې جوړ وي او مالي استطاعت لري نو په ده باندې جهاد فرض دی او عاجز کس ته د جهاد د فرضیت حکم متوجه نه دی په دې باندې دلیل د سورة توبې یو نویم آیات دی چې الله رب العالمین فرمایي ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله په کمزورو خلکو، مریضانو او په هغه کسانو باندې چې د جهاد مصارف نه مومي یعنې وسله ورسره نشته دی او ورته نه رسېږي نو د دوی لپاره څه باک نشته دی چې جهاد نه پاتې شي خو د دې لپاره شرط دا دی چې اذا نصحو لله ورسوله چې کله د الله او د رسول دپاره خیرخواهي د دین خیرخواهي په زړه کي په مجاهدینو باندې خفه کېږي دعاګانې ورته کوي نو استطاعت بدني او استطاعت مالي دا دواړه د جهاد دپاره شپږم شرط شو اوس د هر مسلمان عالم او غیر عالم د دغه شرطونو په چوکاټ کې خپل ځان وګوري که مسلمان وي بالغ وي عاقل وي ازاد وي غلام نه وي او دارنګه نارینه وي ښځه نه او بدن باندې جوړي او وسې کېږي اسلحه اخیستلی شي او یا د بل اسلحه استعمالولی شي نو ده ته د جهاد د فرضیت حکم متوجه دی او جهاد په ده باندې فرض دی د ده ذمه په جهاد فارغېږي په بل شي باندې نه فارغېږي په کوم وخت کښې چې جهاد فرضی وي که په دې وخت کښې کفري نظامونه چې حاکم دي او اسلامي خاورې د کفري نظامونو لاندې راغلي دي که دغه نظامونو ته څوک اسلامي وایي نو دا ځان ته د خطر خبره ده او که هغې ته کفري وایي نو بیا د دغې په مقابل کې جهاد خو فرض دی لیکن په چا باندې فرض دی په مسلمان باندې چې بالغ وي عاقل وي ازاد وي او نارینه وي ښځینه نه وي او بدني او مالي استطاعت لري نو بیا چې یو څوک په دې عقیده لري چې جمهوریت دیموکراسي سیکولر نظامونه کوم چې نن په نړۍ کې حاکم دي دا اسلامي نه دي او کفري دي په دې باندې عقیده هم لري او بیا د دغه عقیدې باوجود جهاد ته نه پورته کېږي سره له دې چې دا شرطونه هم پکې وي نو دا خامخا انګار دی او د الله رب العالمین په وړاندې د ده نه پوښتنه کېږي د دې کېناستلو او الله رب العالمین به ده ته په دې باندې سزا ورکوي په دې خبره باندې ځان پوه کول په کار دي چې کله جهاد پر جیانم شي او شرطونه د جهاد هم پوره شي په یو انسان کې نو بیا د مدرسې په چلولو د دعوت په کولو او یا په نورو بانو باندې دا د جهاد نه کېناستلی شي او که نه شي کېناستی نو د دې جواب دا دی چې دا هېڅکله په دغه بانو باندې د جهاد نه نه شي کېناستلی ځکه چې جهاد فرض عین دی او دغه نور کارونه چې دي دغه ټول فرض کفایي دي او یا مستحب اعمال دي ځنې نو په مستحباتو باندې د فرضي احکامو نه ځان بندول شرعا ناجایز ده او روا نه ده نو څوک چې په مدرسه ځان مصروفوي په دې وخت کې یا څوک د دعوت په بانه باندې ناست دي یا څوک په نورو بانو باندې ناست دي او د الله رب العالمین په لاره کې جهاد ته نه پورته کېږي نو دا خامخا ګنهګار دي د الله رب العالمین نه د دوی لپاره توبه ایستل په کار دي دا کار څومره غټ علما یي او که دا څومره غټ دعا دي او ډېرې غټې غټې دعوې کوي نو په دې باندې ذمه نه فارغېږي په دغه سلمي او سوله ییزو دعوتونو باندې ځکه چې دغه د دموکراسۍ او د جمهوریت په چوکاټ کې یو عیسوي ته ازادي ده چې د عیسویت دعوت وکړي او یو مسلمان ملا ته اجازه ده چې د اسلام دعوت وکړي نو دا د دموکراسۍ د اصولو نه د یو اصل منل دي چې هلته په دغه د یوه نقطه کې جومات دی او هاخواته د یهودو او د نصاراو عبادتخانې او کلیساګانې او دعوتخانې دي یا خوا درمساز دی په هغې کښې هندوان ټولېږي جمع کېږي او خورېږي دا هېڅکله په اسلام کښې نه شته دی بلکې اسلام د کفارو او د مسلمانانو تر منځ فصل غواړي جداوالی غواړي او دا په دې کېږي چې کله د الله رب العالمین په لاره کښې قیام وشي او د الله په لاره کښې جهاد وشي الله رب العالمین دې مونږ ټولو ته توفیق را کړي چې د کفارو او د الله رب العالمین د دین د دښمنانو د کفري نظامونو جمهوریتونو نه ځان وباسو او د اسلامي خلافت په سوري کې د الله رب العالمین د دین خدمت وکړو دعوت که کوم باید د اسلامي خلافت او د اسلامي شرعي نظام په چوکاټ کې وکړو مدرسه که چلوم په دې کې وچلو او که جهاد کوم دلته نه وکړو الله دې موږ ته د عمل توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين المسلم بر الله مفتاح للخير ضروري واجبات په دې خپرونه کې په هغو ضروري او اړینو مسایلو بحث کېږي چې په هر مسلمان او مسلمانې یې پېژندل لازم دي لکه د کلمې شرطونه د توحید اقسام شرک او ډولونه یې کفر او قسمونه یې نفاق او انواع یې او دغه راز طاغوت له ټولو اقسامو سره د هرې چهارشنبې ماښام له خلافت غږ سره دنیا کې یو چابي نه وي مګر خامخا د هغې دپاره غاښونه موجود دي او دا لا اله الا الله دا هم چابي ده د دې دپاره هم غاښونه موجود دي چې د هغې نه علما تعبیر کوي په شرایطو سره نو مخکې درس کې بعضې شرایط د کلمې ذکر شو نو په دې درس کې اوس بل شرط د کلمې ذکر کېږي چې هغه اخلاص دی او دا ډېر مهم خبره ده چې هر یو عمل سړی کوي باید په هغې کښې اخلاص موجود وي ځکه یو عمل کې چې اخلاص موجود نه وي نو دغه عمل الله نه قبلوي اګر کو ډېر عمل یو سړی وکړي ډېر اوچت عمل وکړي او په دې کښې اخلاص موجود نه وي نو دا عمل ترې نه قبلوي الله رب العالمین ځکه دا اخلاص دا ضد د شرک دی معنی دا ده، ته چې کوم یو عمل کوې، په تا کښې به اخلاص موجود وي، صرف او صرف د الله دپاره به وي، د بل چا دپاره به نه وي، بل څوک به د الله سره په هغې کښې نه شریکوې، ځکه علما د دې تعریف هم داسې کوي، تصفیة العمل لله مع التبري عن من سواه، د الله رب العلمین دپاره عمل خالص کول او سره د دې نه چې ته به د هر هغه چا نه بېزاري اختیاروې چې ماسوا د الله رب العلمین نه دی. مونږ دې خلکو ته امر نه دی کړی مګر په دې خبره باندې چې یوازې تاسو به د الله ربالعلمین دپاره عبادت کوئ خالص د بل چا دپاره به نه کوئ صرف او صرف د الله ربالعلمین دپاره به عبادت کوئ او بل ځای کښې الله فرمایي الا لله الدین الخالص د الله ربالعلمین دپاره خالصه بلنه ده یوازې او صرف او صرف هر یو عمل چې کې دا صرف د الله دپاره به کې اخلاص به کې موجود وي او یو انسان کښې چې کله اخلاص را شي نو دې انسان له الله رب العالمین دا مرتبه ورکړي چې د ورځ په قیامت به نبي علیه اسلام د هغې دپاره به سفارش کړي لکه حدیث کښې راځي نبي علیه اسلام فرمایي اسعد الناس بشفاعتي یوم القیامه وایي ډېر نېکبخته انسان زما په سفارس د ورځ په قیامت باندې هغه انسان دی من قال لا اله الا الله خالصا من قبل نفسه چې یو انسان د دې خبرې ګواهي کړي چې حقدار صرف د عبادت الله رب العالمین دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی خو شرط یې ورسه ذکر کړی خالصا من قبل نفسه چې خالص دا به د زړه د پلوانه د الله رب العالمین دپاره وي او هر یو عمل د لا اله الا الله صرف د الله ربالعالمین دپاره ویلي او په زړه کښې اخلاص موجود وي ریاکاري مقصد نه وي ځان ښودنه مقصد نه وي او د الله ربالعالمین سره په دې کښې بل څوک نه وي شریک کړی نو دا انسان ته به د ورځ په قیامت نبي علیه السلام په شفاعت باندې به دا انسان مشرف کېږي او دا نېکبختي به هغه حاصلوي دا رنګې بل شرط د کلمې دپاره هغه صدق دی صدق دا ضد د کذب دی یعنې رښتیا ویل همېشه دپاره په رښتیا کښې اوسېږي او دا ضد د کذب دی مقصد دا دی تا چې کوم ایمان راوړی په دې کښې به دروغ نه وي ایمان چې د راوړی تا په صدق سره ایمان راوړی او هر یو عمل چې کېدا د الله د مخ دپاره به کېتو رښتونی په دې کښې د خوله او د زړه خبره به دې یو وي دا څېره چې ستا په زړه کښې یو څه دي او په خوله کښې د بل څه دي دارنګې ظاهر او باطن خبره به دې یو وي پټ حالت او ښکاره حالت به دې یو وي ګوره تاسو سوچ وکړئ دې خبرې ته ښه متوجه شئ منافقان خو ایمان راوړی دا دعوه کوي چې مونږ مؤمنان یو او مونږ مسلمانان یو لکه قرآن کښې الله فرمایي دوی به دا دعوه کوله الله فرمایي ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین بعضې داسې خلک دي چې وایي موږ په الله هم ایمان راوړی د ورځ په قیامت مو ایمان راوړی وما هم بمؤمنین الله په دا ټاپه لګوي چې دا مؤمنان نه دي چې یو ملګری ورشي هغې ته به ځان ښه سړی کړي چې مونږ خو داسې یو مونږ داسې یو مونږ ستاسو خیرخواه یو مونږ داسې کړي مونږ داسې کړي او چې بېرته وروسته را شي بیا پسې خبرې کوي دا څرنګه ایمان دی نو محترمو ایمان دې ته ویل کېږي څه ایمان چې ستا د زړه او د خوله خبره به یو وي او چې کله ستا د زړه او د خوله خبره یو نه وي ګوره دا بې ایمان څه ایمان نه دی او چې بې انسان داسې چې د هغه د زړه او د خوله خبره یو نه وي ظاهر یو شان یو باطن بل شان ته وي دا خامخا الله ربالعالمین ښکاره کوي الله فرمایي قرآن کې الفلامیم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله وایي هغه کسان چې هغوی ایمان راوړی هغوی دا ګمان کوي چې مونږ به داسې پرېښودلی شو الله وایي دا زما اصول نه دي خامخا زه په دې خلکو باندې امتحان کوم دې دپاره چې رښتونې خلک او دارنګې دروغجنې خلک هغه معلوم شي واقع ډېر داسې خلک وو چې هغوی به دا خبرې کولې غټ غټې دعوې کولې چې مونږ حق پرسته خلک یو مونږ توحید والا خلک یو مونږ داسې یو مونږ داسې یو الله ربالعالمین ښکاره کړه کله چې خلافت اسلامي راغی نو ټول دا خلک الله رب العالمین جدا کړه او هر چا ته معلوم شي دا رښتونی سړی دی دا دروغجن دی بلځای که الله فرمایي ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب الله وایي زه مؤمنان په یو حالت باندې نه پرېږدم تر دې پورې چې زه د مؤمنانو نه هغه خلک جدا کړم چې کوم خلک خبیثان دي هغه جدا کړم یو سېټ ته کړم او چې کوم پاک خلک دي هغه بل سېټ ته کړم او واقع دا کارونه وشو مخکې به هر چا باندې خلکو ښه ګمان کړو چې دا ښه سړی دی دا داسې دی دا داسې دی خو چې کله الله ربالعالمین خلافت اسلامي راوست دا ټول خلک جدا شو معلوم شو او انشاءالله د الله د رسول له وعده به رښتوی کېږي چې دوه خېمې به الله رب العالمین په اخره کښې جوړوي یو خېمه به د ایمان وي په هغې کښې به کفر نه وي او بله خېمه د کفر وي په هغې کښې به اسلام نه وي او تاسو ګورئ ورځ په ورځ باندې دا صفونه الله رب العالمین جدا کوي او هر چا ته دا معلومېږي ځینې خلک دا ګمان کوي چې په افغانستان کښې څوک ګرځي بس دا مسلمان دی دا رښتونی سړی دی یا پاکستان کښې ګرځي بس دا مسلمان دی دا مؤمن دی نه محترم افغانستان او پاکستان دا معیار نه دی بلکې زموږ او ستاسو ګورې دین کښې معیار هغه ایمان دی چې څه ایمان چا راوړو نو ګورې دا صحیح مسلمان دی د دې وجې نه محترمو چې یو انسان په صحیح صدق سره ایمان راوړي په دې انسان باندې الله رب العالمین جهنم اور حراموي نبی علیه اسلام فرمایي ما من احد یشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صادقا من قلبه الا حرمه الله علی النار وایي نشته یو کس چې د دې خبرې ګواهي کوي چې حقدار د بندګي صرف الله رب العالمین دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او دا خبره د زړه نه په رښتې سره دا خبره کوي نو الله رب العالمین په دې انسان باندې اور دا حرام کړي باید چې مونږ تاسو ځان له رښتونې خلک جوړ کړو چې د زړه او د خوله خبره هم یوي بیا د رښتیا دپاره درې حالات دي دې ته ښه متوجه شئ محترمو اول حالت هغه په اقوالو کې دی چې ته خبرې کې دا به حق خبرې کې د توحید خبرې به کې او رښتیا خبرې به کې داسې به نه کې چې یو طرف ته حق بیانې او بل طرف ته پټې داسې به نه کې چې یو طرف ته یو توحید بیانې توحید ربوبیت بیانې توحید الوهیت بیانې توحید اسماء و صفت بیانې خو توحید حاکمیت نه بیانوې دا کار به نه کې نه بلکې حق خبرې به کې توحید خبرې به کې او رښتونې خبرې به کې او دویم صدق هغه په عمل کې دی یعنې ستا ټول اعمال دا به د الله او د رسول د خبرو مطابق وي او د هغې په نقش قدم باندې به روان او درېیم په احوالو کښې صدق یعنې ستا ټوله مجاهده دا صرف د الله ربالعلمین دپاره وي او د الله د مخ دپاره به وي نو باید محترم مونږ تاسو دې شرطونو ته سوچ کوو اول دا محترمو چې مونږ تاسو ځان کښې اخلاص پیدا کړو هر یو عمل چې کوو صرف د الله د مخ دپاره یې کوو او دویم دا مونږ تاسو ځان نه رښتوني خلک جوړ کړو د زړه او د خوله خبره هم دا یو وي سبا مازدیګر څلور بجې چې د دري نشراتو او پنځه نیمې بجې ماښام د پښتو نشراتو لپاره ستاسو درانه چوپړ کې حاضر یو په لوی څښتن تعالی مو سپارو والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته